أعوذ بالله من الشيطان الرجيم او هر کله چې اوې مونږه للملائکه ملائکو تا سجده او کې آدم علی السلام تا فسجدو نو سجده او کړو دی مگر ابلیس ابا انکاری شو منه وکړه واستكبرا لوی چاری وکړه ځان غټو غنا من الظالمين دکمی کون کنا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ كيف تكفرون تذکیر بالنعم الاربعات سلور نعمتنا الله ذکر کړي تعظیم د نیکه د آدم علیه السلام اوس جودو لی آدم او سلورم قبول د توبې ماته منسوب کړي اصل کې دا روایت د کعب الاحبار دی يهودي عالمو د نبی علیہ السلام د وفات نورستو دی مسلمان شوی دنه اکثر صحابه روایات را نقل کی کنا نتلو علیه الكذب قصدا نو غریب القرآن کی در منصور حسن بصری ابن مسعود رضی الله عنه شاگرد لفظ دی کریم کی یولس پیری ذکر دی ابلیس ته حکم نو شوه ملائکه ته شوه پرتوک جوړی والی سے روان دی افسر روټ کې ګټي دي افسرانو ته حکم پولیس ولاړ دی او ما ته حکم نه دی کړی عبارت النس ملائکو تا دلالت النس ابلیس تا نوې دا د قران فقه دی سوره اعراف کې اول سره د سوره اعراف از امرتک قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ابلیس ته حکم شعو ایس اما تک کله چې متا ته حکم وکړو د ابلیس په باره کې اختلاف ما ذکر که چې د من جنس الملائکه دی که جن دی جن کې هم چا اختلاف ذکر کړی دی چې دا قبیله د فرشتو هو قبیله من حيث لا ترونهم سورة ذریته ملائکو تناسل نشته پیدایش نشته سوره سبا کې په عبادت ته ملائکو او د جن کې فرق دی یو څلختم د سورته سبا خایق د نور پیدا دی او جن د نار نه انسان د خټی نه پنځم تحریم شپږم کې من پیش کړیو چې ملائک عصیان نه کوي ابلیس دا غالوات دویم قول ابلیس د جن نه دی لیکن جن یو قبیله ده د ملائکو نه دریم قرطبی د سعد ابن جبیر ابن کثیر د ابن عباس رضی الله عنهما نه غره قول دا دویم چې د جنس د فرشتونه نه دی اسرائیلی روایت در منصور روایت ما را نقل که حسن رحمه الله وی چقاتل الله اقواما يزعمون ان ابلیس كان من ملائکه زکه والله تعالی یقول كان من الجن کتوه استثناء منقطع ده او استثناء منقطع څنګه شنه خبر نه ده ډیرو زینو کې استثناء منقطع راغلی ده سورت نساء یو سلو پندوستم کی استثناء منقطع دارنگی بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ولكن شبه لهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما يجي صرف درم آیات تا سورت مائدی نوې یا به د وجه د توحید نه نه ابا انکار وکړو مفردات ته امام راغب لیکي چې ابا اشد الامتناع سخت منا سخت انکار فکل ابا امتناع ولا عکس عموم خصوص مطلق ایبا سخ انکار منع عام معنی واستكبر د عبادت لپاره او ووی علتی دی تکبر کله حق وی او کله نه دا الله په صفات الکبریا اوریدائی استکبار او تکبر کی فرق دارے حق دلوی نئی مفسرین ذکر لیکی چې باب استفعال د پاره د وجدان استکبار چې هیڅ حق د لوی نه او لوی کوي تکبر بطر الحق وغمت الناس حق نه انکار کول زدن عنادن حق پرست حل د مقام کې آدم علی السلام نه اجتهادي غلطی راغله آدم علی السلام برستو نږدې فطر ربه ماتم ابلیس علیه اللعنت تکبر کو نو وکان من الكافرین آدم علیہ السلام فکر علیه تر قیامت پوری دا دو خبری روانی دی سوک د ابلیس په پټلای روان پاغه روډ رواني نو کان من الکافرین قیامت پوری چې څوک عاجزی کوي من تواضع لله رفعه الله درشتم طعن علی الرسول سلیشتم الحاد په حرم کې پنځشتم تولی عن اتباع الرسول شپږشتم اتباع الهوا سوره په دې مقام کې مسله د عصمت الانبیاء نو د اهل خیر او د کبایرونه قبل النبوت او بعده معتزله قبل النبوت وی عصمت نشتا او بعد النبوت شته اهل سنت والجماعت او شیعگان امزان تداوی نبی نه ګناو شي فاسق بشي د فاسق شهادت قبول نه ورځ د قیامت خودو به پټول امت گواہی سلورم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره سوره احزاب په دې صورت کې کم خلق چې په دې قائل دي چې د انبیاء علیهم السلام نه نعوذ بالله ګناهونه کیږي نو یو دلیل الله د نهي خلاف یو کو ولا تقربا دویم ظالمین درم شیطانی وسوسه داغی قبلول سلورم اخراج او احباط تا جنت نا پینزم توبه درم وسوسه دا شیطان تا منافی دا عصمت سا حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کی راضی چې زما سره ام شیطان ملګری دی لیکن لکنه اسلم یا اسلمو نبی علیہ السلام د شپې مونږ کو نو بخاری په آیت کې شیطان د اور د لمبې سره مخامخ شو نبی علیہ السلام لا الله طاقت ورکړ هغه پنیوو لیکن دعا د سليمان عليه السلام ورته یاد شوه نبی علیہ السلام فرمای ما بلیولیو د ستنی ته به می تړلیو د مدینه منوری حرسه الله مشمان ور سره لبی کولی خو د خپل روح دعا را تیار شو سلورم کته اخراج نو دا ترتب دو مسبب دی په سبب اثر طبیعی ده او علاج ونشو ضرور برازی تاب کې دا سلازمی نه ده چې همیشه دی ګنای تاب په مقام د انبیاء علیهم السلام کې چې کله دا مستعمل شي اظهار د عبدیت د جنت نه وستل شو معصیت باندې دلالت کوي فتاب علی ګنایو کو معلومه شک انبیاء علیهم السلام ګناهونه کوي جواب قرآن سنت اجماع د فقه ټول کتابونه گواه دي چې انبیاء علیهم السلام معصوم دي آیاتونه ما پیش کړ قریبا 15 پوری داغه خلاصہ اول لا ينال عهد الظالمين بیزاوی لکی کله یو خبره کې جوړخ راشي توافق راشي نو ډوړی خووم خوري بیا ته مخره او دوی درو وي نسبت تو کفر انبیاء او ته دوی کړي دي مجموعه الرسائل صفحه 213 ددو رفع الاشتباه مسلم الثبوت کې وایي چې د پیغمبر د عصمت لپاره دروغ ویل هم جایز دي ځینې خلک ځان خلاصي وی دا نه آدم علی السلام ته قبل النبوت وره والذین کفروا تخویف اخروی هغه کسان چې کفر کړي نه کې یو کړه تر زمون دغه دي دو زخیان دوب پدی کې همیشه وی فازلهما ذلت فیدل لکه پټو کې مدارک وی چې لا يجوز اطلاق لفظ لفظ الذلت علی الاستاذ حیا را پکار دی کلا لاتی زمون سره نشته ها کوشش تا پکار دی چې قصاب خپل پدک کی حصہ او کی خو عجزان الله ما ویلی دی عاجز دی ته نه ویلی کیږی چه هغه غواړی سپینی جامی والا داسی خلک شته چه چوله یې مړه ده د عزت په طریقه هغه بلول پکار دی ښه دی کلی د عجزانو سره خکړی دی څه جوانان دی هغوی دا پیټه په سر اغسته دی الله دی هغوی له امداد دی ورسر الله پاکو کی د خیانت نه دی الله پاک اوساتی اوس مړ شو وختي ها وختي مړ شي عزاز الله ابۍ مړه ده نو هغه هم زمونږ ابۍ وروري وه بس په پدې پرېږدو.